انشقاق نفس نازل دے په ترتیب د نزول سره د دې نمبر 84 اے سلور اتیایم نمبر دی ربط د دې د مخکینی صورت سره د سوره عنکبوت سره دا دی چې په سوره عنکبوت په آخر کې الله تبارک وتعالى فرمایلیو چې تاسو جهاد وکړئ او څوک چې جهاد کوي د الله په لار کې نو موږ باغې ته لار خایو په سوره الروم کې د دې خبرې بیان دی چې دا الله وعده رښتینی ده د خپل بندگانو سره چې کله هغه وعده کړی ده چې بندگان د الله به کامیابیږي او کوم خوشخبری الله ورکړی ده د دې خبرې چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا همداغه مصداق به دی وګرځي او مدد الله تبارک وتعالى وکي یعنی الله د هدایت لارې دیو ته پراريزي سوره الروم د هجرت حبشه په دوران کې نازل شوه دی د دې صورت یو پس منظر دی او هغه دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت سره سم ایرانیانو په روم باندې حمله کړې و د روم په سلطنت باندې او دی حمله نفس دیو یو نفس بل د بل نفس بل د دیو علاقې قبضه کولې تر دې چې 2515 عیسوی کې دیو مکمله قبضه وکړه تر دې چې بیت المقدس هم ایرانیانو ونیو اردن فلسطین جزیره نما سینا مصر دا ټول علاقې د دیو په قبضه کې راغلي او چون کې ایرانیان مجوسیانو آتش پرستو او روم وال خلق عیسایت والو د عیسی علی السلام په دین باندې و تر هغه پورې چونکی دعوت د اسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره پر رسیدل نه وو نو تر څو پر چاته دا دعوت نه رسیدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه خلک د عیسی علی السلام په دین باندې او هغه مسلمانانو چې څوک داغه په دین باندې ټینګ پاتیو نو هغه په حق باندې وو ام په دې وجبانې د مسلمانانو چې څومره مؤمنانو د دیو ملګرتیا او د دیو حمایت او همدردی دا د رومیانو سره و بل طرف ته د مشرکانو ملګرتیا دا د ایرانیانو سره و چې هغه آتش پرستو او دیوم د الله د وحدانیت نه منکرو څنګه چې دغه جنگ شروع نو د دې سره سم په مکه کې د حق او د باطل دا جنگ شروع د مؤمنانو د کفارو د مشرکینو دا جنگ شروع د دیو ملګرتیا او همدردیان ملته مختلف وي کله چې رومیانو شکست خوړل نو مشرکین د مکی خوشاله وو او یې ګوره اغل تم دا ستاسو خبره وکنه چې په خوان د پیغمبر امتیان او دا او هغه او ګوره دا بل ترته زمونږ ملګرتیا وا نو څنګه چې ایرانیان پر رومیانو باندې غالب شو نو هم دغه شان به مونږ په تاسو باندې غالب کیږو الله تبارک وتعالى سوره الروم نازل کو او څنګه چې سوره روم نازل شو نو دیو مزاق وړاوال شروع کړ چې الله فرمایل غلبت الروم دا رومیان خو مغلوب شو وهم من بعد غلبهم سيغلبون د دې غلبې د ایرانیانو نه پس دا رومیان به بیا غالب کیږي فی بضع سنین په سو کال کې نو بضع سنین بضع د لسونه په کم باندې دی اطلاق کیږي ان لسونه کم ته ویل کیږي نو اته نه کال پس با دیو بیا غالب کیږي دا خبره ډیره ناشنا دي ته ولګي د دې مزاق وړاواله شروع کړ او صدیق اکبر ته وی چې دا څنګه چلې دا وی چې بالکل چې قران ویل دی نو ټکی ویل دی وزرا دې شرط بکیدو نو چې په درې کال کې رومیان بیا غالب شو نو مونږ بل سخان درکو او کنه شروع ته بل سخان راکې صدیق اکبر سره شرط وترلو چې ټیک ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې وچ داسې چلو موږ نو چې نه د بزو نطلاق د لسونو په کم باندې کیږي نو کلونه سره لس کړي او خالو سره سل کوي سل خالو شرط سره کړي صدیق اکبر لاړه هغه ته وی چې کلونه لس شو خان سل شو هغه ټیک ده ابی ابن خلف سردار شرطي خو ده شو ام ټیک دغه یو سو اتنه کال چې تیر شو نو دی د هجرت نه پس یعنی دا د دې کله آغاز شوو رومیانو بیا قبضه وکړه حمله شروع کړه او تقریبا 623 عیسوی کې دیو واپس خپل کاروایی شروع کړه او د ارمینیا او د آذربایجان باندې حمله وکړي او فتح حاصل کړه او د دغه ځای د فتح آغاز چې څنګه کېده نو دلته مسلمانانو په غزوه بدر کې فتح حاصل کړې و دا الله وعده دا و چې مؤمنان بم د الله په مدد خوشحالي کې پاغورز او رومیان بم غالب کیږي تر دې چې دا فتوحات د رومیانو جاری وو خسرو پرویز چې ډیر زیات په تکبر او غرور کې د په بیت المقدس باندې قبضه کړې و او قیصر ته خط لیکلو چې ستا خدای ولی زمانه ستا یې روشلم بچ نکو دومره لوی په تکبر او غرور کې اغم شکستو خوړو د خپل ځانونو د لاس قتل شو دا سلسله روانه و روانه و تر دې پورې چې ټوله قبضه د روميانو راغله او د فتح مکی په وخت کې په بیت المقدس باندې بیا مکمله قبضه شوې و قیصر خپل راغلی چې کوم صلیب نه خو اصلي صلیب چې ورته وي هغه راوړو بیرته تل نسب کو دیو ته بیا فتح ملاو شو دا فتح چې مکمل کېده نو دلته کې فتح مکم مکمل شو نو دا الله وعده پوره شو او دې د عمره القضاء په موقع باندې تقریبا دا تکمیل لري شو او به ابن خلف ته صدیق اکبر وچ او خان راوړه سلو خان دا غنه واغستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چراوستل ورته دا وس صدقه کا خیرات کړه په شرط کې د دې کافرانو نه د مشرکان نه غستل خو ټیک دي د دې اجازه تو کو او چون کې هغه وخت شرط خوده شو نو جواری الله نو حرام کړي داغه د پس جواری حرام شوی دا دا ځان له مغله بس مغله دینو صدقه کوي دا شرط وګټل شو او دا الله وعده پوره شو او دا فتح عظیم د صلح حدیبیه په موقع باندې چې الله مؤمنانو ته ورکړه چې دا ان فتحنا لك فتحا مبینا داغه نه پس د مکی فتح راغله او هغه تر دم دا یو یو پیشګویی و د قران کریم چې قران ویلو غالب کیږي به هیڅ امکان په نظر نه راتلو پاغه وخت کې خو الله فرمایلی او د الله وعده او د الله وعده رښتیا شو دا غي بیان دی په دې صورت کې الف لام میم الله عالم دې په مراد د دې حروفو غلبت الروم رومیان مغلوب شو فی ادنى الارض په دې نږدې زمکه کې چې دا د شام او د اردن زمکه د فارس وهم من بعد غلبهم او درست د خپل د غلبې د ایران نه بس یغلبون دوی به غالب کیږي او خې فارس ورته ویل کېده فی بضع سنین په یو سو کلونو کې لله الامر دا الله د پاره د اختیار من قبل ردین مخکی و من بعد د دین رسته د غلبې د روم نه مخکې د دین رسته و یوم اذن او په دغه ورځ باندې یفرح المؤمنون مؤمنان به خوشاليږي بنصر الله په مدد د الله باندې ينصر من يشاء مدد کی الله دا چا سره چې خوښ شي یعنی دا مدد د الله چې روم په پارس باندې غالب شوی په ایران باندې او دلته به مؤمنان په بدر کې هم په مشرکانو باندې غالب شوی او هو العزیز الرحیم او دا الله زبردست دی او مهربان دی وعد الله دا وعد الله دا لا يخلف الله وعده مخالفت نکي الله د خپل وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پويږي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا دیو په خپوهیږي په ظاهری پهلو د ژوند د دنیا باندې وهم عن الاخرته هم غافلون خو دیو که غافل دي نو د آخرت نه غافل دي یعنی د دنیا په امور دی ډیر خپوهیږي د دنیا په تجارت باندې په کاروبار باندې د دنیا په معاملات باندې دیو ډیر خروشن فکر دي او ذهن خبر برابر دي خو کمازغی ستړي دي نو هغه د الله دین ته ستړي دي واجل مسمى او د پاره دغه وخت معلوم چې هغه قیامت دی و ان کثیرا من الناس یقینا ډیر د خلقنا بلقاء ربهم لکافرون په ملاقات د رب باندې او انکاریان دي اولم یسیرو فی الارض آیا دیو ګرځي نه پزمکه کې فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې څنګه یو انجام دا کسانو چې دونه مخکې تیر شوی دي کانوا شد منهم قوتا او د دیونه ډیر سخت په طاقت کې واثار الارض او دیو زمکه اړولې و او عمروها او جوړ کړې و اکثر مما عمروها ډیر د دینه څنګه چې مکی والو جوړ کړې ده وجاءتهم رسلهم او راغلی دوی ته پیغمبران د بل بینات په واضح دلایل سره دوی په ایمان را نوړو نو الله دی هلاک کړل فما کان الله لیظلمهم نو نه د الله چې ظلم کوي په دیو باندې یعنی الله ظلم په دې باندې نه کړي ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو په خپل ظلم کاو ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء بیاو انجام دغه کسانو اساءوا چې دوی بد کارونه کړي بد عمل کړي د ترجمه ته وکړي بیاو انجام دغه کسانو اساءوا چې دیو بد کارونه کړیو غلط کارونه کړیو بد عمل کړو السوء نو بد بدلې وا انجام ډیر بدو ان کذبوا بیاات الله دا چې دوی تکذیب کړو د آیاتونو د الله وکانو بها یستهزئون او دوی د دې پورې خندا کوونکې الله یبدا الخلق الله ابتدا کې د پیدایش ثم یعيده بیا به واپس پیدا کې د مرګ نه پس یعنی د دیو دا چې کوم ته په دنیا کې الها ویلو معبودان ورته ویلو د دې نه به انکاریان شي و یوم تقوم الساعه یومئذ یتفرقون او په ورځ چې قائم به قیامت یوم اذن په دغه ورځ یتفرقون د دیو به جدا جدا شي جنتیان به جدا شي او جهنميان به جدا شي فاما الذين امنوا نرجع کسان چې ایمان راوړ او نیک عملونه کړی دي فهم فی روضه یحبرون نو دیو به په باغونو کې یحبرون چې دیو به ډیر قدر او عزت کیږي دي ته اردو کول او بغت بډیر کیږي د یو احترام بډیر کیږي دې خوشاله ولکېږي باندې نعمتونه به ورکول کېږي او هر چا کسان چې کو پر کړه او تکذیب کړه د آیاتونو زمونږه او د ملاقات د آخرت نه فاولائک فی العذاب محذرون نو دیو په عذاب کې حاضر کړه شوی فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ان خلق لكم من انفسكم دا چې پیدا کړی د تاسو د پاره تاسو د نفسونو نه ان تاسو د جنس نه ازواجن جوړې لتسكنوا اليها د دې لپاره چې تاسو سکون حاصل کړئ هغه ته دا د انسان د پاره د نارینه د پاره خزه جوړه ده د خزه د پاره سړی جوړه ده خدا نارینه هیڅ ژوند نشي تیرولې کدا جوړه د خزې د سره نه نو دا الله ستاسو لپاره بی بیانې پیدا کړې دي دغلت ستاسو سکون دی او دغلت ستاسو اطمینان دی وجعل بینکم موده او ستاسو په منځ کې محبت پیدا کړي ورحمتن او رحمت پیدا کړي دي یعنی د خزي او د خاون په منځ کې الله سمره مینه پیدا کړي ده او سمره الله رحمتونه رح پیدا کړی جوړ کړی په خپل مینس کې ان د دې زړونو کې د یو بل سره څومره رحمي د یو بل سره څومره مینه او محبت دې چې الله پیدا کړی دی شیطان دا مینه او محبت نه غواړي چې پاتې کی یا د شیطان د ټولو نه لوی حربه او لوی سازش دا چې دا محبت وران کی الله ما هو وجعل بینکم موده مودت او محبت پیدا کړي شیطان دا محبت ختمول غواړي چې دا لري کی نو د رښتې د شروع کېدو نه واخله تر اخره پوري د شیطان کوششي چې دا په څه نسه طریقه باندې خراب کی په څه نسه طریقه خراب کی دا اول نه واخله د نکاح د وخت نه د کوجدنې د وخت نه دا یو بل سره دا جنجال نه دل جوړ کی دا جامع کپڑے وی خراب دي دا سندل خراب دي دا زمون بی عزتی کړي دا هغه ته تاسو له ډوړی خراب در کړي دا دا خو مخ په قوانین مل معنی راغلیو دی له څنګه خړ ډوړی ور کړي وا او دا تاسو د دوره بیکاره ډوړی کړي وا دا څنګه تاسو کې نه ولي وای دا تلایان او بالښتونو څنګه بیکارو او دا غي ته دنه چې کم سامان وړي شوی نو دا خزي او چته یو دی بل ګټه ولي دا سندل گزاري او سو کپڑے گزاري دا ول دا ګور د زمګ لور له داسې چا میرا وړي داس بیکار شهر وړي دی دا هغه وخت نه شروع کی او دا رشتہ ورانه ول غواړي تر دې پورې د واده نه پسم کله تاسو لګ متوجه سی اوسېږي د خبرې ته چې د واده نه پس شیطان به سکی بیا خو دا خاخذ او خاون خو خپل منځ کې جوړ شي کنه نو بیا وته د پلاران او د مشران او دارونه لمسي د سره د کور د پاتې کولو خزره غلطي خو درچا نه کیږي کنه اوس دا جنې چې بل کور کې دنه دا پر کور کې د وسولو خزره وای دې زبته جلال لري کوي شړ د کوره نو پلار کله کله به غوسه کې راشي دا لري کو شړ نو بیا د جنې په پلار پسې ورشي دا دومره خجنې دومره قابله دا د دې سلوک جنې ده او مجبور یې کوړته وای چې بس لور له طلاق ورکا دغه شان او دا تاسو ته ویم چې تاسو ته هم پته ای زما په معلوماتو کې څومره دي چې ډیر شي جنکې د نکاح باوجود د پلار په کور کې ناشتي دي او دا د شیطان سازش او کوشش دومره کامیاب شوی چې دا پلان الکم خوخه ده د جنیم خوخه ده جنیم خپه ده چې زمانه خاون ولې داسې پاتې شوی دی خاونم خپه دی چې زما خزه اخر ولې بل ځای کې ده دا بالکل داسې یو غم او یو مصیبت خدلته یو پلار او بل پلار روړه ماماګان ترونه دا لګیدلی زموږ د غیرت تقاضا ده دې کې دا کار شوی دا اسم نه شوی هیڅ خبرم نه شوی او بس جنجال جوړ دی نو دا په کومه معاشره کې چې دا شی نو مطلب شیطان غالب دی په کومه کورنۍ کې چې دا کار شوی نو شیطان په دې کورنۍ غالب دی دا چې څومره سازشونه دي دا د شیطان دي نو دا سازشونه ناکام کوي د شیطان مقابله وکي دا رشتي بیرته یوځای کوي دا محبتونه بیرته قائم کوي دا چې الله قائم کړی دی او شیطان ختم کړی دی زمونږ زمونږ د مینځ نه دا واپس را یوځای کوي دا خزو خاونم یوځای کوي دا رشتیم یوځای کوي دا ورانم بیرته جوړی کوي دا دشمنی په دوستۍ باندې بدلی کوي دا شیطان دا تخم کرلې او چې کلم طلاق وشي کنه نو بس بیا پلارم خپله سخرم خپله د الک پلارم خپله د جنې پلارم خپله او الک خو جنې خو د مخ نه خپي په دی باندې بس څنګه طلاق ورکړ شي کله کله خاندان باعث شي الک طلاق ورکول نه غواړي جنې هم نه غواړي خاندان باعث شي تب خټیک زمون خاندان عزت ساتي او دا خزه به پریدي بس الک مجبور دی ټول خاندان پلار ته رونه دا را جمع شوی دي او سړی ته نازي چې خامخا دا زموږ عزت دی نو چې څنګه طلاق ورکړي نو د عزت پته بیا ولګي چې عزت اوس چرته دی بیا عزت الوته نو بیا پسې دوی ګرځي په مولیانو پسې اوس عزت بیر تر جمع کو څنګه چل بکو څنګه بکو دا خو درې طلاق ور کړی دي دا خو دا ور دا کړی هغه کړی دي ځکه شیطان به لاړ شي کنده هغه کار خلاص شي د دې وجنه دا رښتې دا جنګي چې کوم بهر دی په پلار کړ دی که ضرور کړ دی که چا کې نه ولې دی که پلار زت کړه او کرور زت کړه دی او که سخر او خاون زتونه کړی دی دا د شیطان سازش ناکام کړي الله چې کوم محبت پیدا کړی دی دا محبت بیرته قائم کړي او که تاسو لږ سوچو کو دا خبره موږ د ذهن نه وستي نو په حقیقت کې به یې سم نه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې کې آیاتونه نخري د پاره د قوم چې هغه غور او فکر کوي په عظمت او قدرت د الله کې ومن آیاته خلق السماوات او د الله د دې آیاتونو نه نه خود الله نه پیدایش د اسمانونو د ځمکې او اختلاف د جبو ستاسو دی دا ستاسو لږ د جبې درکړي دي مختلف قسم جبې او هر چاته جدا جبه ور کړی دا هر قوم د پاره جدا لهجه ده جدا لغت ده او الوانکم استاس د رنگونو د فرق هر چاته جدا رنگ ده سور څومره انسانان چې په دنیا کې دي ولکونو کرولونو او اربونو انسانان رنگونه د ټولو هيئت او شکل صورت دا د ټولو جدا جدا دی ان فی ذلک لآیات للعالمین یقینا په دې کې نخې د پاره ده عالمانو د پوه خلکو ومن آیاته داغه د قدرت د نخو نه منامکم باللیل دا خوب د استاسو د شپې او نهار او د ورځې او ابتغاءکم من فضله او لټول استاسو د الله د فضل یعنی د شپې خوب کوي د ورځې د الله فضل لټوي تجارت کوي وينزل من السماء ماء نور علیګی د اسمان نوبه فيحيي به الارض بعد موتها نو ژوند کی په دې باران سره زمکه رسته د مرګ نه یعنی د وچوالی نه ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا په دې کې آیاتونه دي نخې لقوم د پاره دغه قوم یعقلون چې هغه د عقل نه کار اخلي ومن آیاته او داغه د قدرت د نخونه ان تقوم السماء والارض بامره چې قائم دي اسمان او زمکه داغه په حکم باندې ثم اذا دعاكم دعوه بیا چې کله راوبلی تاسو یو ځل را بلل من الارض د زمکنا ان د دې قبرونو نه اذا انتم تخرجون اچانک تاسو براوځي وله من في السماوات والارض او د لپاره هغه څوک چې په اسمانونو کې د فزمکه کې دي کل له قانتون ټول د لپاره تابعدار دي وله یعنی د اعلی نه اعلی صفات د اوچت نه اوچت شان د الله دی پزمکه کې او په دې اسمان کې چې څومره حسن او خوبي ده څومره غټواله لویواله او بلندی ده دا ټول څومره سچ دي دا د دین الله اوچت دی د دې ټول اوچت اوچتونه د دې ټول بلندونه الله زیات بلند دی د دې مخلوق اړو داغه د جلال او د جمال او داغه د شان د سره تصور نشي کوله ډیر اوچت دی دا څومره کمالات چې دي دا ټول کمالات په طریقه او په درجه د کمال د الله د پاره خاص دي وله المثل الاعلى داغه د پاره صفات فيما په هغه څه کې رزق ناکم چې درکړي د مونږ تاسو ته پانتم فيه سوا نو تاسو پاره کې برابرې تخافونهم كخيفتكم انفسکم دا الله مثال به یاره چې ګوره تاسو نوکران خوشتره کنه خادمان غلامان په هغه وخت کې اوس نوکران دي دا چې بالکل ستا تنخواه اخلي لګونه او مزدوري کوي تاسو سره نو تا چې داسې کړی دي چې دا خپل ټول مال کې داغه شریک کړی ځان سره چې دوه برابر شوی او بیا دا غوی نم دغه شان یریږي څنګه چې د یو بل نه یریږي دا یو بل نه راورونه ترونه تر ګوران یو بل سره مال یو شانی نو د یو بل یره یې کنه نو د یره استاد خپل غلامانو نشته دا رشته تخافونهم کخیفتکم انفسکم تاسو یریږي دا غوی نه پشان د یری تاسو د خپل ځانونو نه نو دا خو نشته تاسو د الله سره دغه بندگان سره برابر وي بیا د ځان سره خپل نوکر نشي برابرولې دې ته نه تیار او دا الله سره داغه غلامان داغه بندگان برابروي کذالک نفصل الایات لقوم یعقلون دارنګ بیانو موږ آیاتونه لپاره دغه قوم چې هغه عقل لري بل اتبع الذين ظلموا بالکتاب دار کړه دغه کسانو چې ظلم کړي د اهواهم د خپل خواهشات بغیر علم بغیر د علم نه فمن يهدي سوق به هدایت کی منغه چاته اضل الله چې ګمراه کړی هغه لره الله او نه به داغه د پاره څوک مددگار فاقم وجهک للدین حنیفا نو برابر کا مخبل توجه خپل للدین حنیفا دین ته اسلام ته یعنی خالص ک دین خپل د الله د پاره حنیفا چې یکسوی ته الله طرف ته فطرت الله یعنی دین د الله لازم ونسی دین د الله فطرت د الله التي فطر الناس عليها هغه دین د الله چې پیدا کړی دی خلک هم پاغي فطرت باندې لا تبديل لخلق الله نشتره تبدیلی د الله د دین د پاره ذالک الدین القیم دا دین درست دی صحیح دی ولکن اکثر الناس لا يعلمون منيبين الیه رجوع کوونکي دی الله طرف ته واتقوه ان رجوع کوونکي جوړ شي الله ته واتقوه او ددنه او یریږي واقیم الصلاه او منځونه قائم کوي ولا تکونو من المشرکین او په منځونو نه کولو کې د مشرکانو په شان نه جوړيږي من الذين داغي کسانو نه فرقوا دینهم چې خپل دین تقسیم کړل او کانو شیعا او دیو ډلې ډلې کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله هغه سبان چې داغه سره دي خوشحاليږي او راضي د وایزامت سر نه فزرون او کله چې ورسیږي انسانانو ته زورم څه تکلیف دعو ربهم نو دی رابلی رب خپل مدیبین الیه د ترجو کوونکی په توبه باندې ثم اذا اذاقهم منه رحمتا نو بیا کله چې ورسه کوي دی باندې دیو ته رحمت اذا فريق منهم بربهم يشركون نو اچانک یو ډله د دوی خپل رب سره شرک کوي ليكفروا بما اتيناهم د دې لپاره چې دوی انکارو کې پاغه سم چې دوی ته مونږ ورکړي دي فتمتعوا نو مزه وکړي لکسات فسوف تعالی منظر د تاسو پوښي په آخرت کې ام انزلنا عليهم سلطانا یرا لګل دې موږ په دې باندې دلیل فهو يتكلم بما كانوا به يشركون نو دغه دلیل خبرې کوي د دې سره دغه دلیل گواہی ور کوي هغه سره چې دغه شریکي و اذا ذقنا الناس رحمتا کله چې موږ ورسکو خلکو ته رحمت فرحو بها نو په دې باندې خوشاله شي تکبر کې راشي وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم او کچرته ورسیږي دیو ته تکلیف سقات سقلت او سباران کم شي بما قدمت ايديهم دا په سبب د لاسونو د دیو د په سبب د دیو د کړو اذا هم يقنتون نو اچانک دیو بیا نا امید مایوسی اولم یرا وای دیو ګوري نه ان الله يبسط الرزق چې یقینا الله پر هغه کې رزق د پاره دا چې خوخه شو کمی او یقینا په دې کې آیتونه د قدرت د الله د پاره د قوم چې هغوی ایمان راوړي فآت ذا القربى حقه والمسکین نو ورکا رشتہ داران ته د هغوی حق والمسکین او مسکینانو ته ورکا او مسافر ته ورکا دا ډیره بهتره ده هغه کسانو د پاره چې غواړي هغوی ثواب د الله او دغه خلک کامیاب دي وما آتیتم من ربا ليربو فی اموال الناس او هغه چې تاسو ورکوي سود زیاتی ليربوا د دې لپاره چې دا زیات شي په مالونو د خلکو کې فلا يربوا عند الله نو دا نه زیاتیږي د الله پر ځبانه وما اتيتم من زکات او هغه چې تاسو ورکوي زکات او صدقه تريدون وجه الله تاسو د الله رضا غواړئ په دې باندې فاولائک هم المضعفون نو دقه خلک دي زیاتون کې خپل مالونو لره په دې ځکه یو خدای چې تاسو چې کم سود ورکوي چې د خلکو په مالونو کې به دا زیات شي نو دا نه زیاتیږي بلکې دا الله ختمي او زیاتیږي زکات او صدقات او یو بل مانم د دې مفسرینو کړی دا هغه دا چې هغه چې تاسو تحفه او ډالۍ ورکوي تاسو متوجه خو یې کنه په توجه باندې واورې دا خبره زنانه او نارینه دواړه دا یو لوی مرض دی چې دلته الله نشاندهي کړی ده تاسو چې یو بل څه ډالۍ ورکوي څه تحفه وړي یو بل په غم کې په خادي کې په نور موقو باندې او دا خیال ساتي ليربو فی اموال الناس چې دا به ډیر شي په مالون د خلکو کې یعنی چې مال راوړي نو ډیر به راوړي بیا په غم کې چاله څه شی وسی کنه دا زنانه څه تحفه وړي او دا ډیره خبره چې سړی په غم کې چاله ورزي نو په خپل خدا کار ډیر خره اغله څه شی ویسی دغه د ضرورت مطابق څه دا د خوراک څه شی ولويسي د میلمنو لپاره څه ولويسي څه شی چې په وخت کې غلويسي او داغه د ادرسي وشي تعزیت هم وشي خو کدا په دې نیت باندې چې دا ول او زکوړم چې مال دراوړیو نو بدل ورګرځول غواړي نو هیڅ اجر نه ملاويږي او که په دې نیت باندې سره څه شی وړي چې زول اړو مال به بیا راوړي او کله چې را نوړي د دې هغه دې سې حکم وایي دا چې د دیو کړه چې دا خادي و نو دل ما دومره دومره سامان نه وړه دومره جوړې می وړو او د دې داسې حکم دا به بدل دې لګې شروع کړي زنانه وو او دا سړو کوم دی چاله تحفور کی چاله ډالۍ وی سی په واده کې کوجدن کې کله په غم کې کله په سنت کې کله په بل څه کې نو دا سوی دا بیا چې زما داسې موقع راشي لګیاو د سی خیال نو وی بس الله دې بزرد سراولی نو چې ولا بدر خلاص کو ان دا سمره دا بدل خلاصول زمون په ځل کې څومره ضروری دي چې په بل گاونډي باندې په خپل باندې یا په بل کلی په سړی باندې یا چرته غم په زر رااله خو چې دا بدل اخلاص کو ته دا دعا ورنه کې چې الله دې سر دا ضرورت را نه ولي دا نیت نه په دې نیت باندې الله اس اجر نه ور کوي که په دې نیت باندې څو ډالې وړي او که په دې نیت بیا غواړي واپس تم ساتي دا دوانه سيزونه که څوک هغه تم ساتي چې مال به خامخا راوړي دی ولوړیم په دین یې توانه وړي چې سبا له بیا مال نه راوړي نو دا خو دا خو مدد نشو کنه دا خو بدلونه شو په یو بل باندې نو بدل خو مدد دا او قرض پور شو لکه تا نن دړې وریږي چاله وړي دي یاري په زړه دړې وړي دا غړو ډبه وړي دا نو غم دې په کار خو راغله کنه مدد شو نو که دا ته چې سبا له بیا د یوې ډبې په ځای دوه ډبې غواړې او د یوې دړې وریجو په ځای باندې دوه دړې غواړې او دړې چې دي وړي دي دوه دړې غواړې نو دا خو تا په هغه قرض وراړولې دی نو دغه ټیم کې هغه غریب خاصم محتاج دی ته په قرضونه په غم په وخت کې وراړې دا کارونه دا د زیاتیږي د الله په نس هغه تحفه او هغه ډالې دا الله ته خوخي دي تهادو تحابو تاسو تحفه ورکوي مینه به زیاتیږي خو هغه ډالۍ او تحفه چې خاص کړ د الله د رضا د پاره د الله د مینې په نتیجه کې نو دا د الله په نزد ډیریږي دا مالم ډیریږي او د کوم مال چې زکات او صدقه ورکړل کیږي دغه ډیریږي الله الذي خلقكم الله غزاد د تاسو پیدا کړی ثم رزقكم به تاسو رزق درکړی بیا به تاسو وجنی بیا به ژوند لیکي ایشته تاسو له شریکان نسو کاغه سوق چې دا کار کول شي من ذالکم من شی د دې کارونو څه شی سبحانه پاک دی الله وتعالى عما یشرکون او ډیر چت دی دا هغه سره چې دی وسره شریکي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس ظاهر شوه دی فساد ورانه ان قحط او د باران کمواله نقصانات او زلزلې مصیبتونه دا څومره زیات شوي دي په البر والبحر په سمندر کې هم او په وچه کې هم په سمندر کې هم د آزمایښونو او تکلیفونه دي او په وچه کې هم دي بما کسبت ايدي الناس په سبب د کړو د لاسونو د خلکو چې دا ستاسو خپل عملونه دي اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه ستاسو حکمرانان دي تاسو چې څنګه عمل کوئ نو دغه سره ویو بد سره الله ساتي ليذيقهم دې لپاره چې ورسته کوي دیو ته بعد الذي بعض هغه سزاګانې عملو چې دیو کړی دي لعلهم يرجعون دې لپاره دی واپس شي کوپر نه او دې خبيث او غلط عملونو نه دا الله عذاب درکې د تخای چې د دې کارون راوړي توجه دې پیدا شي نو خلک وایي نن سبا بیانات په اخباراتو کې راځي چې دا څوک چې د عذاب وي دا بالکل ناپوه خلک دي او دا بے ګناه خلک دي په دې باندې ولې عذاب راځي نو ته ځان ډیر سخت بے ګناه ښکاری د په اخبار کې د لیکلو ماهر شوی دی چې سره د لیکل قدرې وکي نو چې قلم یې کم طرف ته لاړ شي په هغه طرف لیکلو کې د دې نه خبر نه لري چې د الله په نس عظیم جرم کې اخته ما او دا د الله عذاب نه دی په خوانو مشرکانو بم وي دی قومونه کوم چې عذابونه راغلي دي نو هغه قد مس اباءنا الضراء والسراء پیغمبر ته دا الله عذاب دی وی زمون پلارونه کتم دا شان تکلیفونه رسیدلی کله کله دا د زمانه او تار چړاو دی نصیب او پراز دی هیڅ خبره نه ده اب دا کې نمائندګی نن سبا زمون بعض صحافیان هم کوي اخبار دې به تاسو ګورئ کنه دا هیڅ الله عذاب نه دی که عذاب ول په پلاني ول راتلو پلاني ول نه راتلو پاغه کراچي کې ول نه راتلو دا ته ځان نه خبره چې په تا کې څومره جرمونه دي دا د الله عذاب سره پر راضي چې عبرت واخلي توجهم پیدا شي دا لګونه سزا درکې چې رايخ شي را بیدار شي دا د دې لپاره الله کوي د دین عبرت غستو په ځای سړی نور بدمعشي نور بغاوت شروع کی نو بیا لري نه وما هي من الظالمين ببعيد د دې سرکشان نه بیا عذاب لري نه دی ام د دې سرکشان په وجه باندې پاغه بی ګناوم بیا راشي دی وی پلان دی دا بی ګناو دا واړه خو بی ګناو بکو ماشومان بی ګناو د دغه شان باغیانو د لاسه دا ماشومان تم تکلیف رسی تر دې پوری حدیث ماده اوس یو ځل لسته کنه چې مرغې په خپل جاله کې مړ کیږي د چا د ظالم د ظلم د وجنه د سرکش د سرکشي د وجنه د باغی د بغاوت د وجنه نو د دې خلکو قسم خلکو د لاسه په قوم باندې بیا عذاب راځي او بیا پکې بے ګنام تباشي الله فرمایي دا د دې لپاره چې تاسو راویخ شي را بیدار شي لعلهم يرجعون د خبيث اعمالو نه د پلیت عملونو نه راوګرځي هغه دین اصلي دین ته اسلام ته خپل ځان برابر کا دا نه چې ته نور باغی شي بل طرف ته روان شي من د دینه مخکې من قبل ان یاتی یوم د دینه مخکې چې راشي یو ورځ لا مرد له چې نه یغیر لپاره بیا واپسی من الله د الله تر طرف نه یوم اذن په دغه ورځ یصدعون دیو به جدا جدا شي یعنی یو ډله به جنتیان شي جنت ته بلړ شو بل جهنم ته من کفر فعليه كفره چا چې کفر وکړ نو په هغه باندې وبال د کفر د ده دی او چا چې نیک عمل وکړ نو دیو د خپل ځانونو دپاره یمهدون لاره همواري طریق ممهد پوخ روډ ته ویل کېږي نو د ځان د پر لار په خي آسان بری په لار شي جنت ته د دې لپاره چې بدل ورکی هغه کسانو ته چې ایمان راوړي او عمل الصالحات او نیک عملونه کړي د خپل فضل نه یقینا الله نه خوخي کافران او د الله د آیتونو نه داري چې را لګي بادونه مبشرات زیر ورکونکي د باران وليذيقكم دې لپاره دروسه کې تاسو ته من رحمته د خپل رحمتنا ولتجري الفلك بامره او دې لپاره چې جاری وي کشته به امره دغه په حکم باندې په دې بادونو ولتبتغوا من فضله او دې لپاره تاسو ولټوي داغه د فضل نه ان تجارت وکي ولعلکم تشکرون دې لپاره تاسو شکر ادا کړئ علیهم چې راخکې شي په دیو باندې باران د دې باران د کېدو نه مخکې من قبله مخکې د ښکارا کېدو د دې ورېځ نه لمبلسین دیو نا امیده ترجمه تاسو لږ بیا غو کړي و ان کانوا من قبل ان ينزل عليهم او یقینا ودیو مخکې د نازلې دو د په دیو باندې د باران نه من قبله مخکې د لیدلو د ورېځ نه لمبلسین نا امیده فانظر الى آثار رحمت الله ان وګورت نه خود رحمت د الله ته سرنګ ژوند کی زما کرستره وچو به نه د مرګ د دین نه وچوالی نه ان ذالک لمحی الموت د قزاد به د مړی به ژوند کی دلیل دی دا وچ زما ک څنګه شنه کی واپس د قصب د مړی به را ژوند کی او د الله په هر څه باندې غواړي قادر دی ولا ان ارسلنا ريحا او کچرته کې ولېګو مونږه هوا یخه هوا ولېګو پراوه نو ونی ونی ویني دیو د خپل فصل نه نشي اورولې ته مګر هغه چاته چې هغه ایمان راوړي زموږ پایتونه باندې او دوی تابعداري الله هغه ذات چې تاسو پیدا کړی من ضعفن د کمزورۍ نه کمزورۍ نه د انسان د پیدایش وړم بنې مرحله د وبو یو ساس کې دی او ډېر کمزورې دی ثم جعل من بعد ضعف قوتا به د دې ضعف نه پس طاقت راوستي دی ثم جعل من بعد قوت ضعفا د دې طاقت نه پس بیا کمزوري راوستي بډاواله ما لبسو غیر ساعه چې دیونه نه تر کړه وخت په دنیا کې غیر د یو ساعت نه هم د قرنګي دیو په دنیا کې هم دوکه کېدل وقال الذي لوت العلم او وو هغه کسان چې علم وتور کړه شو په دنیا کې ول ایمان او ایمان لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث یقینا تاسو ژوند تر کړه په کتاب د الله کې نه هغه چې الله تاسو لپاره لیکلیو الى يوم البعث تر قیامت د ورځې پورې فهذا يوم البعث نو دا ورځ د پاسې دو دا دا د قیامت غرض چې تاسو انکار کو لیکن وای تاسو لکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو نه پوی دی په یوم اذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم نو په دا ورځ باندې باندې په نرسي ظالمانو ته دا وی معذرت عذر او باندې ولا هم یستعتبون او نه بده تر معافی غوښتو او د توبې وستو مقور کړی شي او یقینا بیان کړی د موږ د پاره د خلکو په دې قران کې هر قسم مثالونه او کدیو ته تراوړي نخه خامخا دیو بوای دا کافران چې نه تاسو مگر په باطل الا مبتلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين اندغه رنګ الله مهر لګی په زړونو دا کسانو باندې لا يعلمون چاوی نه پويږي په توحید د الله باندې فاصبر نو صبر کوي ان وعد الله حق یقینا وعد الله حق ده ستا مدد به الله کوي ستا په دشمن به تا غالب کوي خدا خیال کوا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون او سپک دی او نګړی تا کمزور دی او نګړی تا هغه کسان چې هغه په قیامت یقین نه لري یعنی دا کافران مشرکان د تا لمدن وړي او نګړی ځان د پاره په تا کې سختی او قوت بیا مومي چې ګوتې می ور وړي نو ټول اصل را خراب کی دا چې یره په دی پرته سوره لقمان مکی صورت دی د سوره صافات نه پس نازل شوه دی په ترتیب د نزول سره د دې نمبر 57 دی ربط د ماقبل سره د تیر شوی صورت سره چې آخر د سوره روم او اول د سوره لقمان په مضمون د مدح د قران باندې مشتمل دي او بل د لقمان واقع په دې صورت کې بیانېږي او دا ردی لپاره چې لقمان یو حکیم او دانا مشهورو د پدې عربو کې هم او دی خلکو به داغه احترام کو داغه بهترین اقوال اقوال زرین بدیو نقل کول چې دا یو ماهر یو حکیم یو دانا سره تر شوی دی الله تبارک وتعالى دی توای دا پیغمبر چې کوم خبره کوي د توحید کوم بیان کوي نو دا یوازې دی نه کوي بلکې دا د هر عقل مند عقل تقاضا ده څومره عقل من خلک چې تیر شوی دي نو هغه هم دغه خبره کړې ده نو لقمان تاسو ما یو حکیم سړیو پوه او دانا سړی و نو دغه حکیم او دانا د موحد او د خپل بچی د پاره توحید خوخ کړو د دې لپاره دا واقع دلته بیانېږي الف لام میم الله عالم دې په مراد د دې حروفو تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیتونه د کتاب چې هغه محکم دی هدن او هدایت دی ورحمت او رحمت دی للمحسنین د پاره د نیکوکار خلکو الذين يقيمون الصلاه هغه خلک چې هغوی منځونه قائموي او یوتون الزکات او زکات ورکوي او دیو په آخرت باندې یقین کوي دا کسان دي چې په هدایت دي د خپل رب د طرف نه هم دغه کسان کامیاب دي ومن الناس او بعض د خلق نه من هغه څوک دي یشتري چې هغوی اخلي غره کوي لهو الحدیث فزول خبرې فضول کارونه ليضل عن سبيل الله چې دیو گمراه کی خلق واړي خلق د الله د لارې نه بغیر علم بغیر د علم نه ويتخذها هزوا او نسی دی د الله آیاتون لره پټوکو اولئک لهم عذاب مهین دغه خلق د دیو لپاره سپکون کې عذاب دی د دې کې د لهو الحدیث نه مراد دا ټول د ګانې سامان، ګانې بجانې، د موسیقي، موس د موسیقۍ آلات، د د ډنګ سرود آلات، دا څومره چې مزامیر ورته ویل کیږي، دا ټول سامان دا د لهو الحدیث سامان دی. دا مزامیر مزامیر د ډنګ سرود سامان ته ویل کیږي. یو دی په کور کې ټیپ ریکارډ او وی سی آر او ټلویزیون دا خو آلات دي خو آلات د خم دی او د بدن دی ته په خکار کو نو خه آله ده ته په خراب کار کو نو خراب آله ده نو چې کم ځای کې تقریبا خکار نشي کولای یو دا آله ده خو په دې آله ته خکار نشي کولای بس خراب کار و به کې صرف کې کې نو خراب به استعماله نو بیا دا عالم کور تر وړل نه دی پکار چې سره و چې دی خه استعمال نشي کېده بلکې خه استعمال سره شتل نه یو داسې چې سړی استعمال ښه کوي نو وی سي ار ښه شی دی چې ته پرې ښه کیسټ یې ښه کور کې اورې درسونه پرې اورې او دا ټول څه سامان د دین کارونه دا ټیپ ریکارډ ډېر ښه شی دی چې ته پرې درسونه اورې تلاوت پرې اورې ښه څیزونه پرې اورې خو که ته پرې غلط شی اورې نو دا ناجایز دي سامان د ډنګ سرود د موسیقۍ دا ستار او باجې او ډولکی دا, دا چې کوم سامان دی دا آلات او نسبه آلات دي چې ماشيني آلات باقاعده اتوماتیک سیستم باندې پای کې سيزونه راځي میوزیک پکې راځي دا ټول سيزونه ناجایز دي د دې خرڅولم ناجایز دي د دې غستلم ناجایز دي او چا چې په خپل حلال کاروبار کې دا سيزونه شامل کړل نو د دې پیسې هم حرام دي دا چې چا خرڅ کړل او بیا هغه سړی او خزه چاغي غانې وای سندري وای دا میوزیک او دا ډولکی مورکی غږی او باجی غږی د دې ماهرین مغنیات چورته ویل کیږي ډمه د دې تربیت ورکول د دې په تعلیم باندې پیسې خرج کول د دې تعلیم د پاره استادان تیارول ټریننګ ورکول په سکولونو کې د موسیقي استادان برابرول چې هغه د دغه خامخا موسیقي بخي د دې لپاره کتابونه لیکل دا د موسیقي دا ټول نقشې نګار د دې ځان له جدا یو فن دی د تعلیم په دلته هم په بعضي سکولونو کې شته او بهر دنیا کې خو باقاعده د موسیقۍ استاد دي چې هغه دې ته دا ډنګ سره دا چلونه کوي دا ټول سيزونه دا حرام دي د دې خزو ساتلم حرام دي او د دې خرڅولم حرام دي او د دې چې کم پیسې وګټي دا پیسې هم حرام دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا شراؤهن وثمنهن حرام د دې موسیقي والو د دې دمو خرڅول دا چې کوم دمی سندې وایي میوزیک سره او نه دیو بیا نه دیو غستل او خرڅول او د دیو پیسې ټوله حرام دي ځکه دی بارک یو حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من جلس الى قینه ليسمع منها صب في اذنيه الانك يوم القيامه څوک چې ډمه ته کېناست چې دا غي نسخ واوري سندري واوري د قیامت پر ورځ به د په غوګونو کې ویل کړي شوی تانبه اړول کیږي نو په خوا خو بډمه چرته خاص مجلس ته خلکو راوستي یو شریف سره باغې لزان وو ته بده ښکارې نه بشوتلې یو مجلس به جوړو دا لو پران خلک وو ته لاړل ولې شریف سره چې وو نه هغه که زړه غوښتنه هم نه بشوتلې ځکه چې بری ښکاری نن سبا په هر کور کې ډمې ټلویزیون لګیدل دی ډش لګیدل دی کیبل لګیدل دی انټرنیټ لګیدل دی چې څه قسمه بهایي د زړه غواړي نو بس په کور کې کینو اوره دا ټول مونږ په خپل لاسونو نه دی کړی دا کیبل چا خپل کور تر نه نستلې دی د حیات آباد ته چې د حیات آباد خلکو نه غوښته چا به کیبل راوستو چرته په چا نو راوسته خدا د خلکو په خپل کړه د حیات بعد زما په خیال په دې درس کې د خلاصه د حیات بعد موجود ده نیکان خلک چې څومره په حیات بعد کې دونه په دې درس کې شریک دي اسی تاسو وای کله حیات بعد خلک نه غواړي دې محلي ته زلا شعر اوستل نه غواړم څوک هم نشي راوستي خو مونږ خپل دا, دا مصیبت خپل کوړه نه ځای رانیستله دا الله الحدیث دا څومره د گمراهی سامان دا زمونږ د تباهی سامان زموږ د آخرت د بربادۍ سامان زموږ د دنیا د مال او دولت د بربادۍ سامان دا ټول موږ په خپل کور ته نه راوسته دا سل چې نه موږ خپل نه را ده دا وار ستابري کوڅه کې تیر شوی وګنه نو دې کوڅې نه تاب نه تا پیسې نه دی ورکړي په دې باندې ته زما مال له زما خپل دا خپل ګټل شوی حلال مال دې په دې حرام کار نه لګولې دا میټر د لې تان نه لګولې دا ډش تا خپل نه راوړ دا بازار کې تار نه غسته دا ډش ته دیږي او په ډش ار سره راځي خو دې خصا کور ته چاره وړې دي دا حکومت را وړې دي دا پرویز مشرف را وړې دي تعالی هغه خدا کار کړی تا ته دا کار آسان کړی دی دا مصیبت را نستلې دی هغه ظالم ته خو الله سزا ورکړي چې چا دا کار وکړو حکمرانان دی کو سوق دی خدا ته چې د خپل کور کې حکمران او مشري د دې ذمہ دار سوق د دې ذمہ دار تخپل نه دا د خپل بچو د هلاکت او تباہی سامان تر چا نه ګیله کړه خو خپل راوستي دی کنه دا چې چا واغستل دا خلک د لوی عذاب مستحق دي لهم عذاب مهین د دې لپاره عذاب د سپکاوی دی و اذا تطلع علیه آیاتنا کله چې لوستې کیږي په دی باندې آیاتونه زمونږه ولا مستكبرا نو دې تکبر کوونکې شاکی تکبر کوونکې کأن لم يسمعها گویا کې دا ډورې دلی نه دي کأن فی وزنه وقرا گویا کې د په غوګونو کې پردي دي کړهاله دې نو زیر او تور کې په عذاب دردناک باندې یقینا کسان چې ایمان راوړو نیک عملونه کړی دا وې د پر جنتونه دي د نعمتونو همیشه به دې پاره کې وعده د الله حق ده او دا الله زبردست حکمت والده پیدا کړی د اسمانونو بغیر عمدن بغیر د ستنو نه ودرولې دي خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو ودرولې دي بغیر عمدن بغیر د ستنو نه تراونه چې تاسو وینئ اندې څه سستنې نه ښکاری چې تاسو وینئ والقا فی الارض رواسیا ودرولې دي پر ځمکه کې غرونه ان تمید بكم چې پتا سو خوزینه وبس فیها من کل دابه او خوار کړی دي په دې کې هر قسم زنده سر وانزلنا من السماء ماء او را نازل کړی دي اسمان نه او به فانبتنا فيها من كل زوج كريم زرغون کړي دي بده کې هر قسم شینکه خيسته دا پیدایش د الله دی فارونی ماذا خلق الذين من دونه نو ما ته وخه هغه خلکو څه پیدا کړی دي چې الله رسي وای تاسو را بلې بلکې ظالمان په گمراهی ښکارا کړي ولقد اتینا لقمان الحکمت او یقینا ورکړو موږ لقمان ته حکمت دا حکمت نه مراد دانایو په هره خلک وای چې دای حکیم او حکیم داسې حکیم چې دبا زیړ لرګي او مامیخ ټکو او دبا ماجون جوړول دبا تریپل او استقدس جوړول او خمیره گاو زبان نه جوړو داسې حکیم نه وو بلکې حکیم حکمت د دانایی او خيارتیا علم ورسره وو دا د ماجون ولا حکیم نه وو خلک قصې مشهور کړي چې داسې حکیم او بیا د باندې بیماری لګېدلې و او اسهال لګېدلې و نو چا ورته چې ته خپل حکیمې د جیب نه وړه غونه ګولې راوسته واش معمولی غونه او دای نیر روانو دغه ته ورواچو نه نیر ودرېد نو وی چې بس دا خو دا الله په سره ده کنه ګوره نیر ودرېږي زما په ګولو باندې او بشمار قصې خلکو مشهور کړي دي داسې دوايي به جوړولو دا دا با میخه او جوړ لرګي والو دي شان ول حکیم نه وو بلکې دانا او خيار عالم د تم دا حکمت ور کړو ا دې شکر لله دا مرتب شکر ادا کړه الله او مې شکر په انما شکر لنفسه او څوک چې شکر ادا کړي دا شکر ادا کوي د خپل ځان د پاره نه پیدا به دي او چا چې انکار وکړ نه شکر وکړ نو یقینا الله بے پروا دی او حمید خپل استایل شوی دی وس ګوره دغه لقمان خپل بچی ته د توحید نصیحت کړی دی نو دې چې توحید خبره کوي دا د هوښیارتیا خبره ده نو د عقل تقاضا توحید دی شرک نه دی و اذ قال لقمان لابنه او یاد کا غوښ چې ویل لقمان خپل بچی ته او هو یعزه دو ته نصیحت کو یا بنیا ای زما بچیا لا تشرک بالله تشرک مکو دا الله سره یقینا شرک ظلم عظیم دی شرک لوی ظلم دی ووصینا الانسان بوالديه او تاکیدی حکم کړی موږ انسان ته داغه د والدین په باره کې دا اوس د الله خبره ده د لقمان نصیحت روان دی خپل بچی ته مېس کې بګد الله خبره ور شامل شو چې مونږه وصیت کړی دی تاکیدی حکم کړی دی انسان ته څوک دی مونږ دلته بوته وای مونږ انسان ته وصیت کړی دی حکم هم کړی بیواله دی پرګرشه یعنی سره رحمی او سره کوا وتبع سبیل من اناب الیا او تابعداری کو د لارې دا غچا چې ما تر ته رجوع کوي هغه اسم الی مرجعکم بیا ما تر ته رجوع تاسو واپس تاسو په ودب به کوم نو خبر کوم تاسو بما کنتم تعملون په کارونه چې تاسو کول بیا د لقمان نصیحت شروع ده یا بنیه اے بچوړیا یعنی د لقمان تایید الله کو چې شرک بنه کې د مور پلار خبره هم د شرک په باره کې نه مني اے بچوړیا انها ان تکم مسقال حبه انها یقینا دا ان دا خدای ان تکم مسقال حبه کج کچری وی دا مسقال حبه په اندازې د یو ذره باندې مسقال حبه من خردل په اندازې د یو ورید دانې فتكون فی صخره او دا په یو چټان کې په یو غر کې او په سماوات یا په اسمانونو کې یا په زمګه کې یاتی به الله نوراب ول دی لره الله ان الله لطیف خبیر یقینا الله بارک بین دی خبردار دی ای بچړیا منس قائم کا او نیک د نیکی حکم کوا د بدی نه خلق بندوا او صبر کو پاغه مصیبتونو چې تاسو رسیږي ان ذالک من عزم الامور یقینا دا د مړانی کارونه دي دا د لوی حوصلې کارونه دي ولا تصعر خدك للناس او ته مکه غوا مخپل د خلکو نه سعر د اوخ یو بیماری ده په دې سټ کې چولګم دا غره سټ یو طرف ته کوګي دی خو ته نه راګرځي مخامخ دې دلته ولا تصعر ته هغه شانتي سټ مکه غوا د خلکو نه مخ ماړه او د خلکو نه او پس مکه په تکبر باندې مګرځه د دې نه مراد په داسې زور باندې خبرې کول چې د خلکو باندې خپل روب جمع وکړي تکبر او غرور دی راشي د دې وجنه ته په زور چغې وای چې ستاسو مخ ته څوک خبرې ونه کی د تکبر د وجنه ان انکر الاصوات یقینا د ټول نه بد आवाज لصوت الحمیر هغه خود خر आवाज دی الم ترو آیات اس نه ګوري یقتی یقینا الله تعالی کړی د تاسو د پاره هغه چې په اسمانونو کې د هغه چې په ځمکه کې دي واسبغ علیکم نعمه او پوره کړی دی مکمل کړی دی په تاسو باندې خپل نعمتونه ظاهرتا و باطنتا چې هغه ظاهری دی او که باطنی دی و من الناس و بعض د خلکو نه مناغه سوق دی چې جګړه کوي په دین د الله کې بغیر د علم نه او بغیر د هدایت او راهنمایۍ نه او بغیر د کتاب روخانه نه او کله چې ویل شي دوی ته اتبعوا تابعداري وکړي دا غس چې را لېګلې دی الله نو دی وایي بل کتابداري کوم موږ دا غس چې بیا مونږ ته موږ پاغي باندې خپل پلاران او لو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر اگر چې د شیطان ترابلی دی ولره هغه سوزون کې عذاب ته او هغه څوک چې تابعدار کی وجاوم ځان خپل الى الله الله ته د الله د پاره او هو محسن او د موحدی نیک په خپل عمل کې فقد استمسك بالعروه الوثقا یقینا د منګول ولا ګول په کله کر سیبانه او خاص الله ته انجام د ټولو کارونو اخیری فیصله داغه ده او چا چې انکار وکړو نو پلا يحزن کا کوپره دا کوپر د تا غم جن کی مونږ تر ته واپس دي دیو نو مونږ به خبر کو دی پاغه سجدي دیو کړی دی او یقینا الله علیم دی پاغه سجدي پس نو کی دی نو متعهم قليلا پیدا ور کوم دیو ته لګون دی ثم نصرهم الى عذاب غلیظ بیا براکا گنز بے بس براکا گن هغه غلیظ هغه څخه آزاد ته او کچر تر تر دیونه تاسو کې چې چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکه نو خامخا دی وای چې الله پیدا کړی دی قل قل الحمد لله نو وای چې الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض خاص الله د پاره هغه چې په اسمانونو کې د پزمکه کړي یقینا الله هم دې بے پروا دی او حمید ستایل شوی دی ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام او کچرته کې شی په دې ځمکه کې چې دا څومره ونې دي اقلام د دې نه قلمونه جوړ شي والبحر يمده او سمندر ټول د دې لپاره صحیح جوړ شي من بعده رسل دینه سبعه ابحر و سمندرونه نور راشه هم صحیح شي او لیکل شروع شي ما نفدت کلمات الله نو ختم بنشي کلمات د الله ان الله عزیز حکیم ما خلقکم ولا بعثکم نه د پیدایش تاسو نه د دوباره را ژوند کول تاسو مګر په شان د یو نفس دی یقینا الله سمیع دی اوریدونکو دی اولیدونکو دی آیت نه ګوري چې بشک الله نه نباس شپې لره په ورځ کې او نه نباس ورځ لره په شپه کې او تابع کړی د انور او سپوږمۍ کل یجری الی اجل مسمى دا ټول روانې زی منډي وهي تر یو نیټه مقرره پوري وان الله بما تعملون خبير او یقینا الله تعالی سبحانه چې تاسو کوی خبردار دی ذالک دا څه چې بیان شو به ان الله هو الحق چې یقین الله حق دی او هغه څه چې دی را بلی د الله نه سوا باطل دی هغه وان الله هو العلی الكبير او یقینا الله علی دی او کبیر دی لوی دی علم تر ان الفلك تجري في البحر ایت نګوري چې دا کشته رواني په سمندر کې بنعمت الله په نعمت الله باندې چې پتا سو کړه دې ليوريكم من آیاته دې لپاره چې وخت تاسو ته خپل آیاتونو نه د نخونه ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور یقینا په دې کې نه د قدرت د الله دی د هر ډیر صبر کوونکی او شکر گزار و اذا غشیهم موج کذلل او کله چې دوی پټ کې دوی را موجونه په شان د غرونو نو دیو رابلی الله لرا مخلصین خالص کون کی داغه پر دین نو کله چې نجات ورګی دیو ته وچتا فمنهم مقتصد دیو ډیر لګ په نه غلارې په ایمان باندې قائمي او انکار نه کوي زموږ د آیاتونو نه مګر هر یو خطار یعنی غدار خطار کفور ډیر غدار او کفور ناشکر یا ایها الناس اتقوا ربکم اے خلق او یریګه د خپل ربنا وخشو یوم نو او یریګه دغه ورځنا د عذاب دغه ورځنا چې بدل بند شي ورکولای او پلار د خپل بچینا او نه بچی په بدل ور کول شي د خپل پلار د طرف نه شي انس شي یقینا وعده د الله حق ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه دینه کې تاسو لره ژوند د دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور ا دوکه دینه کې تاسو د الله په دار کې الغرور شیطان یقینا الله دا سره د علم د قیامت او الله را لګي باران او پوهیږي پاغه سبانه چې پر رحمونو د میندو کې دي او نه پوهیږي هیڅ یو نفس و ما تدې نفس ما ذا تکسب غدا چې سبا له بس کوي و ما تدري نفس بأي ارض تموت او نه پويږي هیڅ یو نفس په کوم ځمکه به بړ کیږي ان الله علیم خبير او الله علم والده او خبردار دی دا پنځه غیب دي چې دا الله نه بغیر هیڅ چاته نه دي معلوم په دې کې د یو باره کې تاسو لږ خبر واوري ويعلم ما في الارحام وی الله پویږي پاغه څه چې پر رحمونه د میندو کې د ماشوم چې دنه دی نو صرف الله ته خبر دی بل څوک نه دی خبر نو خلک وی ولی خبر ته ډاکټران نه ایسه د الټراساوند وشي او پته ولګي چې نر دی که خزه ده الګ دی که نه ده نو یو خدای دا چې دا څه د اسناب په ذریعہ معلومه دا ډاکټر ته وایا دا زنانه ده د دې پر رحم کې چې ماشوم دی